چې صاحب د کل اختیار د رب زما رب زما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دغه زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا تقدیر هغه څوک چې مسلمانان دي په الله رب العزت او د الله په رسول او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړی نو د ایمان غوښتنه پر دې ګروېدل دي چې ټولې ښې او بدې پیښې مخکې له مخکې په تقدیر کې لیکل شوي دي او الله رب العزت په هغو باندې خبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د مسلمان او د مؤمن هر کار د حیرانتیا وړ دی که هغه ښه وي که هغه بد وي خو د ده لپاره به سودمن وي په دې معنا که له ستونزو سره مخ شي ان به پرې صبر کوي په دې کې هم د مؤمن ګټه ده او که د الله رب العزت له طرف نه په دې باندې لورونې وشي نو شکر پې کاږي او دا خو لا پسې د مؤمن لپاره ګټوره خبره ده نو د مؤمن هره چاره د حیرانتیا وړ ده که هغه ښه وي که هغه بد وي خو د مؤمن لپاره به فایدهمند او سودمند وي که د ستونزو سره مخ شي نو صبر پرې وکړي الله به ورته اجر ورکړي او که د الله له طرف نه په دې باندې نعمتونه او لورونې وشي په هغه باندې شکر وباسي الله رب العزت به هم دې ته اجر ثواب ورکړي او نور به په خپلو نعمتونو کې زیادت راولي یعنی کوم مصیبت چې تاسو ته رسیږي هغه مخکې د دې نه ستاسو په کتاب کې یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی او دا کار په الله باندې ډیر آسانه دی نو کله چې څه غوښتنه کوې د الله څخه یې کوه او کومه مرسته چې غواړې د الله نه یې غواړه او په دې باندې پوه چې دا ټوله نړۍ دا ټوله شي د الله تر لیک او تقدیر پرته د یوې ذرې هم رڼه نه تا ته ګټه رسولی شي او نه تا ته تاوان رسولی شي نو مرسته دې د الله نه غواړه د مشکل حل دې د الله نه غواړه د غیرالله ته سجدې مه کوه د غیرالله نه د خپل د مشکل حل اصلا مه غواړه نن خلک په څه بدبختیو کې اخته دي د خلکو عقیدې که محطې رسېدلي دي الله دې په موږ باندې رحم وکړي زیارت ته لاړ شه دعا وکړه هغه ته هم د بخښنې غوښتنه وکړه ځان لپاره هم د بخښنې غوښتنه وکړه خو د هغه دیوالونه او دروازې مه ښکلوه هلته جنډې مه تړه د هغه ځای نه خاورې او مالګه مه راوړه خپل کور کې هغه خورده مه جوړوه د هغه ځای نه کاڼي مه راوړه بلکې هر څه چې غواړې د الله نه یې وغواړه چې هغه قادر ذات دی هغه حی ذات دی هغه داسې ذات دی لایموت چې په هغه باندې مرګ نه راځي شیخ الاسلام علامه ابن تیمه رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې آیا په معصیت او په ګناه کې د بنده لپاره خیر شته هغه په جواب کې ویل هو په دې شرط چې د خپل ګناه او معصیت نه وروسته پښیمانه شي او د الله نه غواړي نو که ستا ښه اعمال دي که بد اعمال دي هغه په تقدیر کې لیکل شوي نو د الله نیکو اعمالو غوښتنه کوه د الله نه د نیکو اعمالو هدایت غواړه په دې کې شک نشته چې خالق د خیر و شر الله دی اما کاسب چې د بیا بنده دی الله خیر هم خلق کړی الله شر هم خلق کړی خو تی کاسب یې ته کوشش کوه چې ته خیر کسب کړې شر کسب نه کړې او تل لپاره په عاجزي او په تضرع سره خپل لاسونه الله ته پورته کړه، ته د الله نه د نیک عمل هدایت او لارښوونه غواړه. دا نه لکه معتزله غوندې چې د خیر نسبت الله ته کوي او د شر نسبت بنده ته کوي چې د الله نه ویریږي د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې تازی شي الله رب العزت به دستانه ټول مشکلات لرې کړي لکه چې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې له الله نه وویرېده په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا څوک چې د الله څخه وویریږي نو الله د هغه په کار کې آسانتیا پیدا کوي څوک چې د الله څخه وویریږي الله رب العزت د هغه په کارونو کې آسانتیا پیدا کوي نو هم د الله په پریکړه باندې راضي اوسه د الله په حکم باندې راضي اوسه او تل لپاره په خپل ژوند کې نیکو اعمالو توفیق د الله نه غواړه او په ژوند کې دې د الله نه بښنه غواړه استغفار وایه چې الله دې د دنیا ټولې ستونزې درته حل کړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله رب العزت وایي زه د خپل بنده له اټکل سره سم یم یعنې له خپل بنده په ګمان باندې یم څنګه ګمان چې په ما باندې لري زه هماغسې یم لکه چې الله فرمایي حتی اذا استیأس الرسول وظنوا انهم قد کوذبو جاءهم نصرنا فنجی من نشاء الله وایي چې له پخوانیو پیغمبرانو سره هم همدا شوي دي ان تر دې چې کله پیغمبران له خلکو نه ناهیلې شول او خلکو هم دا ګمان وکړ چې د عذاب باب هغو ته دروغ ویل شوی و انبیاو ورته ویلي که تاسو د الله احکام او اوامر ونه منئ په تاسو به د الله عذاب راشي نو هغو خلکو د عذاب په باب دروغ ویلې هغوی ته د الله عذاب دروغ معلم شه نو په ناڅاپي ډول په پیغمبرانو ته زمونږ مرسته ورسېدله الله وایي کله چې دغسې وخت راځي نو زمونږ قانون دا دی چاته چې زمونږ خوښه شي هغه ته نجات ورکوو او نور په خپل عذاب کې ګرفتار کوو نو که تاته یوه سختی ده تر څنګ یې الله رب العزت دوه آسانتیاوې تاته هم درک کړي دي یوه سختی چې دا په دوه آسانیانو باندې هیڅکله غلبه نشي کولی لن یغلب عسر یسرین یوه سختی به هم هیڅکله پر دوه آسانتیاو باندې لاسبرې نشي غالبه به پرې نشي همدارنګه الله رب العزت فرمایی لعل الله یحدث بعد ذلک امرا بل ځای کې فرمایی الله ان نصر الله قریب بل ځای کې الله فرمایی ان رحمت الله قریب من المحسنین ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي ستانه ستونزه مشکل لرې کړي او همدارنګه الله فرمایي په هغه وخت کې چې هغو ته ډاډیینه ورکړه شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی نو چې نیکانو ته نږدې دی د الله په تقدیر د الله په فیصله باندې راضي اوسه همدارنګه شاعر وایي اذا تضایق امر فانتظر فرحا فاقرب الامر ادناه الى الفرج نو که ته تنګې سره یا مصیبت سره مخ شوې نو د ستونزې د هوارېدو هیله او انتظار کوه ځکه همدغه یې د حل تر ټولو غوره لاره ده چې تا ته مصیبت ورسیږي نو د هوارېدو هیله او انتظار یې کوه دا بله لار نه لري همدارنګه شاعر په بل ځای کې فرمایي فی شؤون تکون او لا تکون د ژوند په بېلابېلو چارو کې څه سترګې ویښې دي ویدې کېږي نه او څه سترګې ویدې دي هغوی په دې ګمان کې دي چې څه به وشي او که به ونه شي همدارنګه شاعر وایي دع المقادیر تجري فی اعنتها الله د مصیبت نه ډاډمن حالت ته واړوي خو د الله نه مه ناهیلې کیږه د الله په پریکړه باندې راضي اوسه او تل لپاره په خپل ژوند کې د الله نه د نیکو اعمالو توفیق غواړه نو الله رب العزت چې څه تا ته لیکلي دي هغه به تا ته رسیږي خو کله چې په دنیا کې تا ته مصیبت رسیږي صبر کاږه او چې کله له الله له طرف نه تا ته رسیږي په هغه باندې شکر وباسه د خپلو خزانو او ماڼیو په اړه ستا غم او اندېښنه کول غم لا پسې ډېروي غم مه کوه مه خفه کیږه دا چې ته خفه یې نو د طبیبانو درملنې او لارښوونې درته نیکمرغي نشي رسولی همدارنګه مه خفه کیږه ځکه ته د الله په ستر دربار کې وزرې غوړولی شي او له هغه نه غوښتنې کولی شئ نو بیا ولې خپه یې چې مصیبت درته رسیږي د الله په ستر دربار کې د خپلې وزرې وغوړوه او د الله نه د خپل د مصیبت حل وغواړه او مه خپه کیږه ځکه چې الله دغه ټوله ځمکه ستا په واک کې درکړې او ستا لپاره یې په دغه ځمکه کې هر څه تابع کړي دي خو ته بیا هم خپه یې مه خپه کیږه پر خوراک، څکاک سربېره پر خپلو پښو مزل هم کولی شې. له الله رب العزت نه ډېره بښنه وغواړه. که نعمت یې درکړی، په هغه باندې شکر وباسه. که مصیبت درته رارسېږي، په هغه باندې صبر وکړه. دا د الله فیصله ده او د الله تقدیر دی چې لیکلي یې دي. ښه ورښتونه وکړي یعنې په تاسو به بارانونه اوروي او تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي ستاسې لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسو لپاره به ویالې وبخوي د دې آیت نه دا معلومیږي څوک چې د الله نه په کثرت سره بخښنه غواړي او استغفار وایي په هغه سره به د ده زړه راحت مومي همدارنګه الله رب العزت به د هغه په روزي کې وسعت او فراخي راولي او الله رب العزت به هغه ته صالحه او نیک بچیان مو په برخه کوي نو په هر حالت کې د الله نه بخښنه غواړه او د الله نعمتونو ته ګوره او خفه کیږه مه د خپل زړه ډاډمن ساته د مصیبت په حالت کې دا د الله فیصله ده تقدیر ده چې تا ته مصیبت لیکلی نو د مصیبت په حالت کې د خپل زړه د الله په یاد باندې ډاډمن کړه او تازه یې کړه ځکه په ډیر استغفار سره د الله په یاد سره روح سکون مومي او حلاله روزي پرې ترلاسه کیږي لکه چې الله فرمایی الا بذکر الله تطمئن القلوب باخبر چې د الله په یاد باندې زړونو ته اطمینان او سکون حاصلیږي ومن اللیل فسبحه و ادبار النجوم د شپې هم د هغه پاکي بیانوه او کله چې د شپې په پای کې ستوري راګرځي په هغه وخت کې هم الله یادوه نو په دې ذکر سره د الله د ستا زړه ته به اطمینان حاصل شي هغه مصیبت چې درته رسېدلی دی هغه به الله در باندې آسان کړي هغه د الله فیصله ده حضرت ابي هریره رضی الله عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي فرمایی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سير هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفرد يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې په لاره کې تیرېده نو د رسول الله تیرېدل په یو غره باندې اوشل چې د هغه غره نوم جمدان و نو رسول الله ورته ویلي چې دا جمدان دی تاسو ځئ مفردون به تر ټولو وړاندې جنت ته درومي صحابه کرامو رسول الله ته ویلې یا رسول الله له مفردونو څخه ستاسو هدف څوک دی رسول الله ورته ویلې هماغه نارینه او ښځینه چې الله تل لپاره یادوي الله ډیر یادوي همدارنګه رسول الله فرمایی څوک چې ډیر استغفار غواړي د الله نه بخښنه غواړي الله یادوي نو دا استغفار به د لپاره له هر مصیبت نه نجات وګرځي همدارنګه په بل حدیث کې دي یو سړی رسول الله ته راغی او رسول الله ته ویل چې ای د الله رسوله د شریعت احکام ډیر زیات دي او زما عمر ختم دی عمر مې خوړلی دی نو ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه په هغه مغه کې ورننوځم او جنت ته لاړ شم رسول الله ورته ویلې چې خپله ژبه د الله په یاد باندې تل لپاره لمده ساته نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو د الله په پریکړه باندې د الله په حکم باندې راضي اوسئ هغه په تقدیر کې لیکل شوي درته د الله په لورونه او د الله په نعمتونو باندې شکر وباسئ چې په هغو کې الله نورم درته زیادت راولي او کوم مصیبت چې په تاسو باندې راځي په هغه کې صبر وکړئ او د خپل زړه ته ډاډ او اطمینان او سکون د الله په یاد باندې ورکړئ چې الله رب العزت ستاسو دنیا او آخرت درته ښایسته کړي همدارنګه که په دې وختونو کې څوک په تاسو باندې ظلم او زیاده کوي نو انتقام لاس پورته کوئ بلکې له بښنې نه کار واخلئ که پر تاسو څوک تیری وکړي نو خیر دی تاسې وبښئ ځکه چې غچ اخیستونکی او حسد کوونکی د غچ اخیستنې په فکر کې د خپل زړه وینې خوري خپل راحت او د خپل خوشحالي او خپل اعصاب له لاسه ورکوي تاسو ته به دا معلومه وي یو څوک چې د انتقام په انتظار کې وي او هغه څوک چې بل سره کینه او حسد کوي نو هغه تل لپاره د خپل د زړه غوښې خوري او د خپل راحت خپل خوشحالي او د خپل اعصاب تر لاسه ورکوي خو که ته هغه لپاره بښنه وکړې هر مشکل به حل وي دا هم به د الله پرېکړه وي نو د غصې په حالت کې ګډې مډې مه وایئ خپلې کورنۍ کې چې غوسه کیږئ خپل ښځې ته خپل مور ته خپل خویندو ته خپل ماشومانو ته مه وایئ بلکې د خپل غصه وخورئ او که چا په تاسو باندې زیادت کړی وي تیری کړی وي هغه ته بښنه وکړئ چې الله خوشحالي د دنیا او د آخرت دا تاسو ته در په برخه کړي او که د انتقام او د غچ په انتظار کې یاست او په خپل زړه کې هم کینې او حسد ته ځای ورکړی تل لپاره به د خپل زړه غوښې خورئ اصلا به خوب نه لرئ د خپل خوشحالي او اعصاب به له لاسه ورکړئ همدارنګه الله رب العزت رسول الله ته وایي خو ذل عفو وامر بالمعرف واعرض عن الجاهلین ای پیغمبره د نرمي او تیریدنې لار غوره کړه د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو سره منښله په دنیا کې چې کومه ستونزې مشکلات په تاسو باندې راځي هغه پسې مه خفه کیږه د الله نه ښه بدن غواړه ځکه دا به تا ته لیکلي ول دا د تقدیر فیصله ده ځکه نیکمرغي دا ده چې د دنیوي ګټې له لاس ووتو خفه نه شي چې دنیوي ګټه دې له لاسه وځي په هغه خفه نه شي ستر همت همدا دی چې د آخرت غم وخورئ یو عالم خپل ورور ته وصیت کوه او داسې ورته وایي چې دغه ټول غمونه راټول کړه او یو غم ورسره جوړ کړه د دنیا ټول غمونه راټول کړه او هغه څخه یو غم جوړ کړه چې هغه له الله سره د مخامخ کېدو غم دی چې الله ته به هلته څه وایي د دنیا په زیان خو خفه کیږي غم او اندېښنه در سره ده خو دې ته لا متوجه نه دا غم در سره نه دی چې یو ورځ نه یو ورځ به زه الله سره مخ کیږم الله ته به څه وایم الله رب العزت د خپلو دښمنانو منافقانو په اړه داسې فرمایي وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه الله وایي خو یوه بله ډله داسې ده چې هغوی ته یوازې هم د خپلو ګټو ارزښت درلود د الله په باب یې رنګارنګ جاهلانه ګمانونه کول هو هلته تر ونې لاندې د پیغمبر یارانو له محمد رسول الله سره د دین په خاطر په مرګ باندې بیعت کاوه دلته یو منافق راولاړ شه او ویل چې زما اوښ ورک دی زه باید د هغه په لټه کې ووځم ستاسې له دغه بیعت څخه ما ته خپل اوښ مهم دی د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله وفرمایل کلکم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر په تاسې کې هر چا ته بخښنه وشوه خو د سره اوښ خاوند د الله په قهر او غضب کې اخته شه یو منافق ته خپل ځان مهم بریښې ده خپلو ملګرو ته یې ویل چې په دې تودوخه کې او په دې ګرمي کې تاسو جهاد کولی شئ الله رب العزت کې وفرمایل قل نار جهنم اشد حرا اور او د دوزخ اور تر دې زیات تود دی نو خفه کیږه مه د الله رب العزت په پریکړه باندې راضي اوسه څه چې کوې په هغه کې د الله رب العزت رضا لټوه او په خپل محدود ژوند کې که هغه په مصیبت کې ژوند کې که هغه په خوشحالي کې ژوند کې د الله رضا لټوه او هر څه چې کوې د الله لپاره یولي یو ړانده ته څه خو بهتره خواړه جوړ کړه هغه یې ورته راوړل کېښودل نو ښځې ورته ویلې چې دغه ړوند خو یې نه پېژني او نه ویني چې زه څه شی خورم نو هغه سړي ورته ویلې چې الله خو یې ویني کله چې الله ستا د خیر او په نیکو چارو پوره او خبر دی نو د خلکو څه پروا کوې نو د مصیبت په حالت کې صبر کوه د خوشحالي په حالت کې د الله شو باسه، افراط او تفریط پرېږده، د اعتدال لاره غوره کړه، د الله په پرېکړه او د الله په فیصله باندې راضي اوسه، څه چې تقدیر دی هغه به تا ته رسېږي. نو الله دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي. قدرمنو اورېدونکو! دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته هم وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم.